بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد وأن احكم بينهم بما أنزل الله صدق الله العظيم ورنو لکه څنګه چې مې پرون وعده در سره کړې وه چې د نن ورځې درس به د افغانستان د اوسنی اساسی قانون په باره کې وي اساسی قانون په هر وطن کې په هر هیواد کې د نورو ټولو قوانینو مور ګڼل کیږي که دا قانون اسلامي و نور قوانین بیا د دې نه اخیستلی کېږي او د دې په بنا جوړیږي نو بیا هم اسلامي وي او که په دې قانون کې غیر اسلامي مواد پکې وو غیر اسلامي ځایونه ورکې پریښي وو نو بیا د نورو تر دې ډېر لوی کفریاتو لپاره دروازه خلاصه پریښي بیا نور قوانین تر دې په بد حالت کې جوړوي امریکایان چې کله افغانستان اشغال ک نو دوی د خاورې د اشغال سره د دوو نورو شیانو د اشغالولو عملی کوشش هم وکړ یو د خلکو د ذهنونو د اشغالولو د تعلیم لارې د تربیې لارې د رادیو لارې د اخبار لارې د تلویزیون لارې د سټلایټ لارې د کنسرت لارې د سیمینار لارې د ګردی میز لارې د اخبارونو مجلو لارې د مختلف قسم فلمونو سیډیانو د نشر کولو لاري په رادیوګانو کې د قسمه قسم ډرامو د خبرولو لاري د خلکو د ذهنونو اشغالول هم پایل کړه په دې خاطر چې خلک دوی ته تابع شي او د دې په خلاف مقاومت ونه کوي راپورته نشي جهاد ونه کوي ځکه جهاد خو د یوې انګیزې او د یوې عقیدې او د یو باور په نتیجه کې منځته راځي چې د چا عقیده خراب شو هغه بیا جهاد څه کوي چې د چا په الله باندې ایمان کمزور شو هغه بیا سختی ولې تیری ولې عیش او عشرت نه کوي نو یو د خلکو د فکرونو او د ذهنونو د اشغالولو لپاره کار شروع ک په ډیره پراخه پیمانه او په سلګونو میلیونه ډالر په دې لار کې ولګول په لسګونو رادیوګانې جوړې کړې په لسګونو تلویزیوني سټیشنونه جوړ کړل تر یو زر او پنځوسو پورې چاپي خپرونې پیل کړې په دې کې روزنامې وي هفتنامې وي ماهنامې وي پنځلس ورځنۍ وي مهالنۍ وي فصلي وي قسم قسم یو زر او پنځوس شاوخوا خپرو چاپي خپرونې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې کله هم د افغانستان په تاریخ کې دونه خبرونه نه وی را پیدا شوی او په سلګونو د انټرنیټ ویب سایټونه او ویبلاګونه یې جوړ کړل مختلفو خلکو ته فرصتونه برابر کړل تنخواوې ورته ورکړې هغه په خپل نمونه باندې په بیلابیلو عنوانونو په بیلابیلو نمونه باندې دا کار شروع کړ دویم شی چې دوی اشغالول شروع کړل هغه د افغانستان د قوانینو او د افغانستان د خلکو د عدلی او قانوني او د اداري ژوند اشغالولو قوانین په داسې ترتیب باندې جوړ کړل چې دا خلک د دوی لپاره اداره په هغه ترتیب باندې اداره کی چې د دوی مصالح پکې تر سره کیږي او اسلام پکې د ټولنې لژوند نو وستل کیږي خو په ډیر سیستماتیک شکل باندې په قرار قرار چې خلک ور باندې پوي نشي او به دا قوانين په داسې ترتیب باندې جوړ کړل په داسې الفاظ باندې جوړ کړل په داسې تعبیرونو او په داسې بندونو کې راوستل چې عام خلک ور باندې نه پیږي چې په دې کې اوس کفر شته که نشته دغه د اسلام سره مخالف ده که د اسلام سره موافق ده ځکه دوی د دې کار ډیره لویه تجربه لري. غربیانو په اسلامي نړۍ کې تر ټولو کامیاب خطرناک تجربه همدغه تر سره کړي. تاسو وګورئ په اسلامي نړۍ کې چې هر چیرې غربي ملکونه ور راغلي او هغه ملک نیولای ده بیا که دوی ته نوتلی هم دلته بیا اسلام نه دراغلی د هند په نیمه وچه کې انګریزان راغله دا وطن ونیو دلته تر 200 زیات کلونه تیر کړه خو چې کله دوی بیرته لاړل په دې آزاد شو ملکونو کې بیا اسلام رانغی مصر ته انګریزان راغلي ویني او بیرته نه لاړې بیرته اسلام پکې رانغی سودان ته انګریزان راغلي ویني او یو وخت پکې تیر کې بیرته لاړې اسلام ورکې رانغی چې څونه ملکونه دوی نیولې دي او بیا ته نه بیرته وتلې دي الته بیا اسلام حاکم شوی نه ده شریعت بیا حاکم شوی نه ده ولی ځکه دغه قوانین داسې جوړ کړي دي چې اسلام ته ورکې لار پرې نه ده دغه ځای ادارې داسې جوړ کړي دغه ځای لوایح داسې جوړ کړي دغه ځای قیدوبند یې قانوني داسې جوړ کړی ده چې اسلام او مسلمانانو ته ورکی ځای نشته ده همدغه وجه ده چې انګريز لاړ شي انګريزیت پاتې وي فرانسوي لاړ شي فرانسوي مستعمر فرانسویت پاتې وي روسي لاړ شي د تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان آذربایجان انګوشتیا چچنیا د دې ټولو نه روسان ته نه لاړ شي خو د روسیې قانون د روسیې اخلاق د روسیې فرهنګ د روسیې اداره د الته پاتې وي په افغانستان کې هم دوی همدغه تجربه تکرارول غواړي چې راغلل په فوزي لحاظ وطن اشغال ک په فکری او فرهنګي لحاظ د خلکو ذهنونه او فکرونه اشغال کړل او په قانوني لحاظ اداره او حکومت او د خلکو د ژوند د چارو تنظیمول اشغال کړل د دې کار لپاره دوی ډېر لوی لوی متخصصین ډېر لوی ادارې په کار واچول او دغه ادارو د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین په داسې شکل باندې ترتیب کړ چې خلک ور باندې پوه نشي خو نور هغه اساسي قانون د کفر نه ډک وي او بیا په اسانه باندې خلک تطبیق کی عملی کی مخالفت په مقابل کې ونه خي په کوم بنیادونو باندې چې دوی په اسلامي نړۍ کې اساسي قوانين جوړوي او بیا د امغو اساسي قوانینو درلودونکي هیوادونه په ملل متحد کې د اعضاو په حیث باندې مني هغه اصول او بنیادونه یې څه دا ډول دي اول دا چې د هر وطن اساسي قانون چې جوړیږي په هغه کې باید دا صراحت شوی چې دلته به د ملت اراده نافذيږي دلته به واک د چای د ملت وي اراده به د چا نافذيږي د ملت په اراده نظام ولاړ وي د شریعت په اراده د الله په اراده نظام ولاړ نظام بنئ دویم دویم شرط دویم اصل به پکې دا وي چې الته به فیصله چې هلته به قوانین د پارلمانونو او د کانګرسونو یا د نورو تقنینی مراجعو لخوا جوړیږي نه د شریعت د علماو په لاس باندې او د شریعت د نصوصو نه د قران او د حدیث نه او دغه خلک چې دا قوانین جوړوي په پارلمانونو کې چې دوی قانون سازان ورته وایي دوی به د قوانینو په جوړولو کې مطلقه ازادي لري چې بلري مطلق ازادي دا به څه ورته نه وي دا د روا جوړ کړه د ناروا جوړ کړه وای دا د خپل خوخه د ما د ملت اراده ده دوی به مطلق ازادي لري پکې په هر ځای کې به قوانين جوړول شي په داسې حال کې چې په اسلام کې قوانين جوړول شریعت جوړول د خلکو د ژوند لپاره لایحه جوړول دا د انسانانو صلاحیت او کار نه ده ځکه تیار قانون راغلی دی د الله قانون راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی او شریعت مکمل دی اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله فرمایي تاسو دین مکمل کړ اليوم اکملت لكم دينكم او خپل نعمت مې په تاسو باندې پوره ک اتمو اتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم او خوخ مې ک د تاسو لپاره الاسلام اسلام دینن د دین او د قانون په حیث باندې د شریعت په حیث مې اسلام تاسو ته خوښ کړی دلته به فقها یا مجتهدین یا قانون جوړون کی هغه به د خپل ځان نه قوانین نه جوړي بلکې امدغه د الله راغلی قانون به پلی کوي خلکو ته به امدغه اساني او په کومو مواردو کې چې الته صراحت پکې نشته ده یا یو پیښه نه راغله او د شریعت واضح حکم په هغه کې نشته نو بیا به دغه خلک چې د الله په دین باندې پیږي د الله د دین په اصول او په مزاج باندې پیږي دوی به د دین په بنیاد د دغه پیښو او حوادثو لپاره استنباط کوي او قوانین به جوړوي خو د قوانینو سند او اصل به بیا هم شریعت وي له شریعت نه راخستل شوی وي لزان نه به کې څه نه چې په اسلام کې دته اجتهاد وایي د دیموکراسي په اساس په ولاړ حکومتونو کې به د قوانینو د جوړولو مطلق صلاحیت پارلمنټرانو یا د پارلمان غړو ته یا قانون سازانو یا وکیلانو ته ورکول کیږي قانون جوړونه به په خلاصه عبارت د بشر کار وي پکې د الله کار بنئ اول دا چې حاکمیت به د چا وي د ولس دویم دا چې فیصله به د شریعت په اساس نه کیږي د اکثریت په اساس به کیږي دا دوه او دریم دا چې قانون جوړول به د انسانانو خپل کار وي د خپل نمائندګانو د خپل تقنینی مراجع لاره به جوړي د الله راغله شریعت بدلته نه تطبیقیږي او څلورم دا چې د بین المللي قوانینو لکه د ملل متحد میثاق د بشر د حقوقو د میثاق او د نورو نړیوالو قوانینو مننه بکې دا به مني نړیوال قوانین به بلا استثناء به مني لکه پرون درس کې تیر شو کنه چې د بشر د حقوقو اعلامیه څوک نشي تفسیرولای مګر په هغه طریقه باندې چې څوک غواړي ملل متحد غواړي په بل یو طریقه هم څوک نشي تفسیرولای د تفسیر حق یوازې د ملل متحد سره ده او ملل متحد خو طبیعي ده چې د کفر زور ده به کافران دي د کفر اداره ده کافران جوړ کړي د خپل مصالح لپاره پنځمه خبره یا پنځم اصل به په دغه اساسي قوانینو کې دایي چې التبه د غربي مفهوم په اساس خلکو ته ازادي ورکول کیږي چې ورکولای کیږي د دین ازادي به یې پکې لکه پرون چې تیر شو د عقیده ازادي به یې پکې د اظهار نظر ازادي به یې پکې شخصي ازادي به یې پکې چې دا څونه ازادي دي په غرب کې یا غرب چې کوم شي ته ازادي وایي اخلاقی ازادي به یې پکې دا به پکې تضمینېږي کچیر دغه پنځه شیان ورکې راځي او قوانین اساسي قوانین د دې په بنیاد جوړ شوي نو بیا هغه په ملل متحد کې د اعضاو په حساب باندې هم منل کیږي د دنیا خلک تعامل هم ورسره کوي تجارت هم ورسره کوي راشه درشه راکړه ورکړه هم ورسره کوي او که دغه شیان پکې نه منلي نور تفصيلات چې هر څه خو چې دا شیان پکې نه رعایت کړي په هغه باندې بندیزونه لګیږي تجارت هم سره نه کیږي تعامل هم سره نه کیږي راکړه ورکړه راشه درشه ور سره نه بلکې تل به د فشارونو او د جنگونو د جګړو سره هم مخې ولې د ملل متحد قوانین نه مني ولې د بشر د حقوقو اعلامیه نه تطبیقوي امریکایانو چې افغانستان اشغال ک د امدغه ډول یو قانون د جوړولو لپاره دوی پلان جوړ ک او مخکې تر دې چې د وسنۍ اساسي قانون په دې وسنۍ بڼه باندې راخکار شي او د افغانانو په نوم باندې اعلان کې چې د افغانانو جوړ کو د افغانستان اساسي قانون دی امریکایانو د افغانانو لپاره یا د افغانستان لپاره یو قانوني طرحه د رند کارپوریشن لارې نه په امریکا کې جوړ کړه رند کارپوریشن په امریکا کې یو تحقیقاتي چېړنیزه اداره ده چې د اسلامي نړۍ په چارو کې امریکا ته مشورې ورکوي او طرح ورته جوړي کم ملک څنګه نیول کیږي بیا چې ونیول شي څنګه بیا هغه ساته نیواک یا اشغال په کې ساتل کیږي د غلبې طریقې کمی دي تعلیم به څنګه هلته اصلاح کوي د دوی په ګټه باندې تعلیم او تربیه فکر او فرهنګ مطبوعات د ولس اداره دا به په کوم ترتیب باندې کیږي لوی لوی پروژې عملی کوي او لوی لوی طرح امریکا ته ورکوي په اقتصادي مجال کې هم ورکوي په فکری فرهنګي مجال کې هم ورکوي په تعلیمي مجال کې هم ورکوي په اجتماعي مجال کې هم ورکوي په عسکري مجال کې هم ورکوي په هر مجال کې په هر میدان کې په هر ډګر کې د امریکا حکومت ته تیار طرح جوړي پالیسی ورته جوړي به ورته دا اوس عملی کوي او د عملی کېدلو لارې چارې دغه دي فلانی نه کار واخلي دوه نه کار له عسکري سړی نه واخلي دوه نه کار له قانوني سړی نه واخلي دوه نه کار له سیاسي سړی نه واخلي دوه نه کار پکې له مولا نه واخلي دوه نه کار پکې له ملک نه واخلي دوه نه کار پکې له تاجر نه واخلي دا ټول ورته تشخیص کړي د امریکا حکومت مخ کې وروغه پان ورته کېږي او ټول شیان پکې بیان کړي ورته نو دغه رند کارپوریشن مؤسسه دا تحقیقاتي څېړنیز مرکز د د افغانستان لپاره د اساسي قانون هغه اساسي خطوط مهم مهم ټکي په یو طرح کې ولیکل او د امریکا حکومت ته وړاندې کړ د هغه طرح نوم و Democracy and Islam and the New Constitution of Afghanistan دیموکراسي او اسلام د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې دیموکراسي او اسلام څنګه دواړه سره ګډ کو او څنګه دواړه وچلوو نو بیا یې الته په تفصیلی ډول باندې ورته نقطې کې خو دي چې داسې به لیکي قانون اساسي کې دا به لیکي دا به لیکي دا به لیکي یوازې دا به نه لیکي چې اسلام بلکې هر چیرې چې د اسلام او د دین ټکی راځي الته به ورسره او نور قوانین لیکي چې ورسره لیکي او نور قوانین نور قوانین به اجمالی تور باندې لیکي چې دروازه خلاصه پاتې چې هر رقم قوانین راځي چیرته چې د اسلام ټکی راته اسلام به لیکي دا یو خبره دویم خبره ده چې شریعت به نه لیکي اسلام به لیکي شریعت به نه لیکي د افغانستان په ټول اساسي قانون کې د شریعت ټکی نشته ځکه دوی وایي اسلام موږ منو خو اسلام یو روحي دین د انسان د انسان په مغزو کې د انسان په ضمیر کې د انسان په اخلاق او د انسان په عقیده کې وي نور په ژوند پورې غاړه نه لري ژوند به انسانان په خپل تنظیموي د اسلام په اړه دغه ډول یو تفسیر لري اسلام یو روحي اخلاقی دین ده د ژوند لپاره غڅ نه لري او شریعت خو نه بیا د ژوند لپاره قانون ده نو ځکه دوی شریعت ټکی نه استعمالوي د څه شي ټکی استعمالوي د اسلام ټکی د اسلام ټکی استعمالي وای موږ اسلام منو الله منو پیغمبر منو احکام منو اخلاق منو پد شو د نور د نظام او د سیاست او د اقتصاد او د اجتماع او د ټولنې او د مالیات او غیره د نور تنظیم او ترتیب دا د موږ خپل کار ده په خو اصول باندې موږ کوو چې څنګه د موږ خپل خوخه وي ځکه دلته به د چا اراده نافذ وي ملت اراده ملت څه غواړي او دلته په فیصله په کوم اساس باندې کیږي د اکثریت په اساس باندې وکیږي دلته وی د اله او د شریعت د دې کار نشته ام دغه وجه د پټرول اساسي قانون کې چې د شریعت ټکی نشته ده او دا هغه رند کارپوریشن په خپل طرح کې چې دی دیموکراسي ان اسلام ان د نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان په هغه کې ورته لیکلي چې شریعت باندې ګورې نه راولي اسلام اسلام یادوي خو شریعت رانه ولي وای ځکه چې د اسلام معنا مجمله ده او د شریعت معنا بیا واضحه ده محدده ده ټاکل شوی د شریعت څه شته شریعت وی عملی شي توای او اسلام روحاني ذهني شي توای اسلام وای پروا نه کوي شریعت وګړي فکرانه ولای او چې هر چیرې هم اسلام تاسو یاداوه الته ور سره او نور قوانین او بین المللی مسؤلیتونه او نړیوال التزامات نړیوال کنوانسیونونه نړیوال قوانین د ملل متحد منشور د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه او د نړۍ سره د تفاهم نور اصول وي دا به ورسره داسې په مجمل شکل باندې یادوي ځکه چې ورسته چې بیا تاسو یو غیر اسلامي قانون جوړوي او بیا څوک در باندې اعتراض کوي چې دا ولې تاسو په دغه ډول جوړ کړو چې خو قانون اساسي کې خو لیکل چې او نور قوانين خو نور کنده ده کنه نور خو هلته پکې راغلي وو خو نور دا دي قانون اساسي کې ولې نور نه دي راغلي نو ځکه امریکایانو هلته په دې طرحه کې ورته ویلي چې تاسې د نور ټکی به ورسره یادوي دغه طرحه د دیموکراسي ان اسلام د نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان د لوی لوی پروفیسورانو لوی لوی استادانو لوی لوی متخصصینو جوړ کړه د ایران کارپوریشن لاره نه او بیا یې د هغه خلکو په مخ کې کې خو ده چې هغه د افغانستان لپاره اساسي قانون لیکه لس کسان په دې کې مشهور لوی لوی کسانو چې دوی دا طرح جوړ کړه دوه پکې داسې و چې د اسلامي ملکونو نه اوس امریکایان دي اوس امریکایان دي مرتدان دي د مغوی په لار د مغوی په طریقه د مغوی په شریعت روان دي خو مازې نمونه یې اسلامي دي ځکه چې وړه کتاب کې مور پلار په بن اسلامي نوم ښه دی بیا د مسلمان ملک نه تللی دی الته امریکایان شوی دي نو هغه نمونه ورسره د په ذهن کې رانه شي چې دا به مسلمانانی ځکه هغه چې د امریکا د حکومت لپاره کار کوي د امریکا لپاره پالیسي جوړي او د اسلام د اسلامي په یو اسلامي ملک کې د اسلام د مخنیوي لپاره قوانين جوړي او مشورې ورکي هغه مسلمان نه پاتې کیږي دغه لس کسان یو په نامه د خالد محمد ابو الفضل کویټي الاصل امریکایي دی د علم الاجتماع استاد دی د کالیفورنیا په پوهنتون کې دویم پکې یو ایرانی الاصل امریکایي دی نوم یې د سید ارجمند د علم الاجتماع استاد دی په سټیټ یونیورسيټي د نیویارک کې د نیویارک سټیټ یونیورسيټي کې استاد دی دریم ورکه چیریل بنارد يهودي چې د رن کارپوریشن مدیره ده د یوې برخې او د زلمی خلیلزاد ښځه ده د دې افغاني ول اصله امریکایي زلمی خلیلزاد هغه چې کله چې امریکایانو افغانستان ونیو دی په افغانستان کې د امریکا سفیر و په افغانستان کې د امریکا سفیر وو بیا له ده ځنې تبدیل ک په عراق کې بیا د امریکا سفیر شو او بیا لغه ځنې هم څه تبدیل ک په ملل متحد کې د امریکا سفیر شو د د خزه د دغه تحقیقاتي مرکز د لویانو نه یو لوی مسؤله ده چریل بنارد نومیږي يهودي ده د اسلام په باره کې ډېر زده کړې کړې دي ډېر لیکنې هم کړې دي خو يهودي ده کافره ده اسلام په دې خاطر زده کړی نه ده چې مسلمان شي په دې خاطر چې اسلام وران کی یو مشهور کتاب بلم لیکل ده د څو کسانو سره په شریکه په نامه د سیول دیموکراتیک اسلام مدني دیموکراتیک اسلام دا د زلمی خلیلزاد خزه ده د سیاسي علومو متخصصه ده د رن کارپوریشن په دې تحقیقاتي مرکز کې څلورم یو څوک د ناتان براون په نامه باندې د سیاسي علومو پروفیسور دی د جور واشنگټن په پوهنتون کې او پنځم د جرالد گرین په نامه باندې د رن کارپوریشن د نړیوالو پروګرامونو مدیر دی په رند کارپوریشن کې د نړیوالو پروګرامونو مدیر دی جرال ګرین نومي او شپږم ورکه د نینا هاشیجیان په نامه باندې یو خزه ده پم دې رند کارپوریشن کې هغه د آسیا او د بحر الکاهل د هیوادونو د سیاسي امورو د څېړنې د ادارې مشره ده او وم پکې د ډونالد هویټس په نامه یو استاد دی چې هغه د قانون او د سیاسي علومو استاد دی په ډک یونیورسيټي کې په امریکا کې وم د مايكل رچ په نامه باندې د رن کارپوریشن تنفیذي یا اجرایوي مدیر دی. نهم ورکې د بیرول یسیلادا په نامه یو خزه استاد ده چې د سیاسي علومو پروفیسور ده په پورتلند سټیټ یونیورسيټي کې د امریکا او لسم ورکې بارنت روبن د اسلامي نړۍ د چارو یو متخصص دی چې د نیویارک په پوهنتون کې د نړیوال تعاون د څېړنو د مرکز مدیر دی په هغه وخت کې مدیر و او اوس د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د اوباما مشاور دی د لس کسانو د افغانستان د اساسي قانون هغه اساسي ټکي تعین کړل او بیا یې هغه هغه خلکو ته وروسپارل چې اساسي قانون یې لیکه او دا ورته ویل چې دغه نقطې چې موږ د پکې مشخص کړې دي دا به خامخه ته عملی کوي دا به پلي کوي نو په حقیقت کې د اساسي قانون لپاره هغه اساسي او عمده عمده ټکي د امریکا لخوا نه د دغه څېړنیزې ادارې لخوا تشخیص شو او هغه ورته وروسپارل شو او دغه په نتیجه کې بیا دوی داسې یو اساسي قانون جوړ ک چې هغه د اسلام لپاره نه بلکې د اسلام د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کار کوي اوس راځي د اساسي قانون ته چې خبره ډیره وګدن نکوم په اساسي قانون کې هغه ماده وګورو د مادوار بور باندې تیرو تیریګو چې په کم کې له اسلام سره ټکر دی د اسلام خلاف مواد ورکی دي البته دا یو خبره په ذهن کې ونیسي د خو متوجه شي ټول دا یو خبره په ذهن کې ونیسي چې داسې سړی نشي ویلای چې په دغه قانون کې د غفلانې ماده پکې کفري د نور قانون اسلامی ده نه کله چې په یوه قانون کې یوه ماده هم ورکې کفري راغله او هغه قانون ټول یو کل و یو قانون و د دغه یوې مادې د وجه نه هم هغه هغه نور کفري دی ځکه په اسلام کې بل څه نه ځایږي دا امکان نه لري چې کفر اسلام سره ګډ وډ شي هم مسلمان یم هم کافر یم هم اسلامي قانون عملي کوم هم غیر اسلامي قانون عملي کوم نو کېدای شي یو ځای نیم ځای به د اسلام نوم پکې خو په بل ځای کې به بیا په لسګونو ځای نور د دیموکراسي او د بشري حقوقو قوانین پکې د هغو د عملي کو د هغو په عملي کولو باندې به ټینګار پکې نو په یو ماده دو مادو یا یوازې د اسلام د نوم په لیکلو باندې یو قانون نه اسلامي کیږي یو قانون په هغه وخت کې اسلامي ګڼل کیږي چې هغه د هر ډول کفریاتو نه خلاص وي خاص د الله د اراده ممثل وي او هغه منابع او مصادرونه اخستل شوی وي چې الله د مسلمانانو لپاره هغه تعین کړی دي د اسلام سره پکې ټکر نه وي په اوله ماده کې بلکې لا په مقدمه کې د قانون اساسي په دې مقدمه کې یو څه ټکی داسې راغلي دي په لوی خدای جل جلاله په ټینګ ایمان د د د ذات پر مشیت په توکل او د اسلام پر سپېڅلي دین پر اعتقاد خنو بیا څه چل کوو د ملګرو ملتو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو د نړیوال نړیوال اعلامیې ته په درناوي د تیرو بی عدالتیو او ناخوالو په درک او زمنګ پر هیواد د راغلو بشمیره مصیبتونو ته په پاملرنه د افغانستان د ملت د سرخندنو تاریخي مبارزو جهاد او په حق مقاومت د ستایلو او د افغانستان د ازادۍ د شهیدانو لوړ مقام ته په ارزښت ورکولو په دې درک سره چې واحد او یو موټی افغانستان د دې خاورې په ټولو قومونو او خلکو اړه لري د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقلال ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په منظور د خلکو پر اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره لزلم استبداد تبعیض او تاوتریخواله پاکي پر قانونیت اجتماعي عدالت د انساني حقوق او کرامت په خوندیتاب ولاړ مدني ټولنې د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او ازادیو د تامین په منزور د هیواد د سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره د دې خاورو ټولو اوسیدونکو ته د هوسا ژوندانه او سالم چاپیریال د تامین په منظور او لنډه دا چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان لپاره د ژور ځای د ټاکنې په د وړ ځای د ټاکنې په منظور مو د هیواد له تاریخي فرهنګي او ټولنیزو واقعیتونو او د زمان له غوښتنو سره سم د خپل ټاکلو استازو له لارې د 1402 هجری شمسی کال په دغه نیټه باندې په لوی جرګه کې د اساسي قانون په کابل ښار کې تصویب کړ دا مقدمه ده په دې مقدمه کې راځي چې هغه ټکی چې موږ ورسره یو څه مکس کوو یو څه خبرې ور باندې کوو هغه تاسو خدمت کارز کو په اوله لیکه کې وایي پر لوی خدای جل جلاله په ټینګ ایمان او د د ذات پر مشیت په توکل او د اسلام د سپېڅلي دین په اعتقاد ښه چې د الله په ذات باندې ټینګ ایمان وي او د په مشیت باندې او توکل وي او د اسلام په سپېڅلي دل باندې اعتقاد وي نو بیا د ملګرو ملتو د منشور رعایت څه معنی د ملګرو ملتو منشور الته به یوازې ایمان پی لري په اسلام او فلان فلان په دې شان به یوازې ایمان لري رعایت به څه شي کوي د ملګرو ملتو د منشور دا نه چې د اسلام پر رعایت د اسلام به یوازې احترام کوم په الله به یوازې ایمان لرم په الله باندې ټول ایمان لري خو ځینې ایمان د منلو دي ځینې ایمانونه د منلو نه دي اندوان هم په الله ایمان لري خپل بوتان دوی الها غني بګوان ورته وي بګوان باندې دوی ایمان شته عیسایان هم په څه شی باندې ایمان لري وای دا موږ الله ده يهودان هم په څه شی باندې ایمان لري وای دا موږ الله ده بودایان هم په څه شی باندې ایمان لري او مسلمانان هم په یو ذات باندې ایمان لري ایمان خو ټول خلق لري خو دا چې آیا ایمان د شریعت مطابق ده د اسلام مطابق ده کنه دوی یوازې د احترام خبره کوي رعایت به د څه شي کوي د ملګرو ملتو د منشور د ملګرو ملتو منشور مسلمانانو نه دی جوړ کړی هغه کافرانو جوړ کړي د خپل کفري مصالحو د تامین لپاره جوړ کړي او اوس د چیړنې وخت نه دی په کوم بل درس کې الله تعالی میسر کړه بیا به د ملګرو ملتو منشور درته مادوار بیل بیل شرح کما چې په هر په کومه ماده کې له اسلام سره ټکر ده په کومه ماده کې له شریعت سره ټکر ده په کومه ماده کې بیخي د اسلام منسوخېدل دي دا به ان شاء الله زه کوم بل درس کې درته تشریح کوم خو راځو دې ته په د دویم ټکی کې وایي چې د پاول ټکی کې وایي د ملګرو ملتو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه ته په درناوي د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه پرون تاسو ولل چې په 13مه ماده کې هر چاته د څه اجازه ورکوله د دین د اختیارولو چې هر څوک هر دین اختیاري کنن مسلمانې سبا يهودي کېږي بل ورځ کافر کېږي هندو کېږي بل ورځ يهودي کېږي بل ورځ مسیحي کېږي بل ورځ بودایي کېږي بل ورځ کمونیست کېږي بل ورځ بیرته مسلمانېږي دا د خپل خوخه ده دین الته داسې یو حیثیت لري لکه جامې شنه جامې غوندې تورې جامې غوندې د وېستې نورې غوندې لوڅ لنډغر ګرځي چې هر شي کې د شاو سره کار نشته دا د تا خپل خوخه ده نو الته د بشر د حقوقو د اعلامیې درناوی دی او د بشر په حقوقو کې ښکاره او صریح کفر دی چې ارتداد دی نور هم ډیر مواد د اسلام مخالف دي خدای یو ماده چې پرون په تفصیل باندې ما تاسو خدمت کې عرض کړه د خټول ولیدل چې الته کې ارڅوک د دین ازادي لري د دین د انتخاب ازادي لري او پرته د چا د فشار نه ازادي لري چې هر دین انتخابي څوک ول شا سره حساب په باندې نه کوي په اساسي قانون کې په مقدمه کې لا دا وایي چې د ملګرو ملتو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې په درناوي ورسته بیا د حاکمیت خبره پرون موږ تاسو په درس کې ویلي چې اعلی حاکمیت یا ملي حاکمیت یا سیادت یا هغه شی ته چې په انګریزي کې سورانټي ورته وایي دا هغه سلطه هغه قوه ده چې تر هغه پورته بل قوه وجود نه لري او امدغه قوه به حکم نافذ لري امدغه قوه به اشیاء او اشخاص باندې د خوالي او بدوالي حکم کوي دا به د چای چا پورې باړه لري ولس پورې په اسلام کې به دغه دغه قوه تصور د چا په حق کې ده دی الله په حق کې ده الته دی الله نه پورته بل څوک نشته دی الله د اراده نه پورته اراده نشته او دلته د اولس د اراده نه ورته بل اراده نشته دوی چې ملي حاکمیت د ملي حاکمیت د ټینګښت لپاره ورسته بیا وایي د خلکو پر اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د خلکو پر اراده نظام د الله په اراده نه د شریعت په اراده نه خلک چې څه غواړي هغه بنافذيږي پر موږ تاسو د ارادي خبره په تفصیل باندې وورده کنه او بیا هم دا ویلي چې اساسي قوانين چې په اسلامي نړۍ کې په نورو نړۍ کې په نړۍ په نورو هوادونو کې جوړیږي نو هغه پنځه اصول یو اصل پکې دا د چالت به اراده دي چای د خلکو وي د شریعت اراده بنې دي دین اراده بنې د خلکو خپل اراده وي چې کوم قانون ځان ته جوړوي او څوک ځان ته حاکم کوي څه شي ته ښه وایي څه شي ته بد وایي د ژوند لپاره کومه بڼه او کومه تګلاره غوره کوي د چا په غرض سنې د دوی خپل اراده به نافذوي قانون اساسي هم وایي د خلکو پر اراده او دیموکراسي ولاړ نظام په افغانستان کې په څه شي ولاړ نظام واړی راته په دیموکراسي نظام ولاړ تاسو په تیر دریو درسونو کې دیموکراسي واورېدله ځان عمر باندې پوک وم پیژندله د دیموکراسي تعریف دا و چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره دین په کې هیڅ ځای نه درلوده الٰه په کې هیڅ ځای نه درلوده وحی په کې هیڅ ځای نه درلوده الته به کې حکومت هم د خلکو و جوړ شو هم د خلکو په لاس باندې او رعایت هم د خلکو د مصالح ورکیو د شریعت د مصلحت هیڅ په کار پکې نشته ده بلکې شریعت دلته مانه ده بیخي شریعت به د چا په حدود کې او د چا په چارو کې غرض نه کوي ځکه په اروپا کې چې دیموکراسي منځته راغله هلته خلک له څه شي نه تنګ شوي وو کلیسا له د باطل دین نه تنګ شوي وو نو بیا په مطلق په هر ډول دین باندې بندیز ولګاوه چې دین به د چا په ژوند کې غرض نه لري نو دیموکراسي یو موږ تاسو ولید کنه چې یو کفري نظام یو کفري عقیده یو الحادي عقیده او الله تعالی د حاکمیت د حق نه محرومول و په دیموکراسي کې به حاکمیت د چای د خلکو او حاکم حقيقي د څوک الله دی څوک دی الله الله دی حاکم حقيقي الله ده ان الحكم الا لله په دیموکراسي کې خلک په دې باور وي باید په دې باور وي چې اول خو الله شته نه کشته نو پروا نه کیشته په اسمان کې دې زمکه سره غرض نشته اجازه نه ورکوي چې په زمکه کې څه حلال او حرام وټاکي نو الله د خپل اولوهیت نه د دوی په زعم او ګمان الله د خپل حاکمیت او حاکمیت نه محرومول الله د خپل سیادت نه محرومول په حدیث شریف کې الله ته سید هم ویل شوی دی الله د خپل سیادت نه محرومول د دیموکراسي ده د الله قدرت چاته ورکول ولسته ورکول دا دیموکراسي ده د افغانستان اساسي قانون مونږ ته وایي چې دلته به څه په اساس ولاړ نظام د دیموکراسي په اساس ولاړ نظام وي بیا ځینې سادهګان لودګان پیدا شي وي په دې قانون کې کم ځای کفر د چیرته به کې یهودیت او کفر او الحاد به کې لیکل دي چې تاسو وایي د اساسي قانون د منلو نه ده دوی دا کفر په داسې طریقه به کې منډلای ده چې عام خلک د موږ او تاسو ور باندې پوه نه شي کله کله ورسره په نورو موادو کې بیا دیموکراسي بالکل پښتو ترجمه کړي دا پښتو ترجمه یې راوړې ده پکې ولس واکي ولس واکي واک به د چای ولس تاسو د ولس واکي کلمه به خډې راوړي کنه رادیوګان هم ډیر اوري تلویزیونونه هم اوري مجلو کې هم ګوري اخبارونو کې هم ګوري دوی د دې په خاطر چې عام خلکو ته دوکه ورکي ولسواکي یعنی دا ولس د موږ خپل واکمن ده د بې واکه نه ده یو بالکل عادي کلمه خلکو ته ښکاري خو په حقیقت کې دا د دیموکراسي لفظي ترجمه ده ځکه دیموکراسي په اصل کې د دوه یوناني کلمو نه جوړه ده یو د دیموس یو د کراتوس دیموس یعنی ولس کراتوس یعنی د دې حکومت یا برعکس د دوړو ترکیبي معنا دا ده د خلکو حکومت د خلکو حاکمیت او ولس واکي څه شې شو مګه دیموکراسي کټ مټ لفظي ترجمه یې ده نو په ځینې ځایونو کې بیا دا د دیموکراسي په معنا په نامه ذکر کړي او په ځینې ځایونو کې بیا د ولسواکۍ په نامه باندې ذکر کړي ده په مقدمه کې دا خبره وه ورس په دې مقدمه کې وایي چې د انساني حقوقو او کرامت پر خوندیتابه ولاړې مدني ټولنې د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او ازادیو د تامین په منظور مدني ټولنه اصلا داسې یو تعبیر دی چې په غرب کې دا د دینی ټولنې په خلاف یو تشکیل شوی ټولنه ده مدني ټولنه هغه ټولنې ته وایي د ټولنې هغو اصنافو او هغو ټولګیو ته وایي چې حکومت ته حسابدهي نه لري حکومت ته حسابدهي نه لري په خپل هر څه کې له هر څه آزاد دي له دین نه آزاد دي له اخلاق هم آزاد دي حتی د حکومت له محاسبې نه هم آزاد دي دغه مدني ټولنې حکومت محاسبه کولای شي حکومت نه حساب غوښتل شي حکومت له مدني ټولنو نه حساب نشي اخیستلای ځکه په غرب کې اروپایان له یو مرکزیت نه او له یو مرکزي حکومت نه په ویره کې و دوی ویرېدل چې بیرته به بیا د کلیسا تسلط راوګرځي او د شاهانو تسلط به راوګرځي نو بیا یې په ټولو وسایلو باندې کوشش وکاوه چې ټولې هغه لارې چارې بندې کړي چې د هغې نه بیرته قوي مرکزیت را پیدا کړي نو به مدني ټولنې جوړې کې دغه مدني ټولنې دومره قوي دونه با صلاحیت وي چې د حکومت نه محاسبه کولای شي خو دوی چاته حساب دی نه دي چاته حساب نشي ورکولای او دوی به په دین نه ولاړ سیاستونه لري په افغانستان کې چې مسلمانان اوسېږي اسلامي مملکت دی او خلک یو قوي مرکزی حکومت ته ضرورت لري چې هغه شریعت تطبیق کړي هغه د دښمن مقابله وکړي هغه امنیت تامین کړي هغه د الله احکام په خلکو باندې عملی کړي د دې وړتیا په ځان کې پیدا کړي زور ولري قوت ولري د دې د کمزوري کولو لپاره یې د مدني ټولنې د جال وغواړاوه په ټول افغانستان کې هر چیرې د لیکوالو ټولنه مدني ټولنه د ښځو ټولنه مدني ټولنه د تاجرانو ټولنه مدني ټولنه د ډمانو ټولنه مدني ټولنه د کرکټیانو ټولنه مدني ټولنه د ګډاګرو د نڅاګرو ټولنه د مدني ټولنه د فلمي فلمیانو ټولنه هم مدني ټولنه دغه ډول ټولنې د ټولو چې راجمه کې دته به دوی مدني ټولنه وای په حقیقت کې دا د اسلامي ټولنې د ټوټه کولو او د ویشلو او د خپل منځو کې سره د اخته کولو او د مرکزیت له تسلط نه د آزادولو او هر یو په بیلا بیل ډول په غرب پورې د تړلو په معنا ده او په دې خاطر ده دغه مدني ټولنې بیا ټول د غرب لخوانه د غرب د مؤسساتو لخوانه د غرب د دولتونو لخوانه تمویلېږي او پیسې ورکوي ورته او د هغوی اجنډاوي عملی کوي د هغوی لپاره بیا سرویګان تر سره کوي د هغوی لپاره تحقیقات کوي د هغوی لپاره معلومات جمع کوي د هغوی لپاره چېړنې کوي د هغوی لپاره ډیر کارونه جمع کوي او بیا دغه نتایج او معلومات غرب ته ورلېږي غرب بیا د هغې پرانا کې پالیسۍ جوړوي او د په دې ملکونو باندې د خپل کنټرول د ټینګولو لپاره لارې چارې ته جوړي دا معلومات څو ورته جمع کوي دغه مدني ټولنې او د دې ټولنې جنې د ټولنې خزي د ټولنې ځوانان د ټولنې کاریګر د ټولنې مختلف طبقه او اصناف دا څوک تنظیموي د دوی لپاره دغه مدني ټولنې په داسې حال کې چې د حکومت له کنټرول نه هم آزاد دي او د خلکو د آزاد د اساسي ازادۍ د تامین په منزور دلته ازادي تعریف شوی نه دي چې د ازادۍ کم ازادۍ طبیعي خبره ده چې په مقدمه کې په شروع کې په دیموکراسي ولاړ نظام وي نو ازادي به د اسلام په حدود کې کې د دیموکراسي ازادي وي د دیموکراسي ازادي به ځکه مخکې په صراحت باندې ویل چې دلته به د څه شي په اساس ولا نظامی د دیموکراسي په دیموکراسي کې به ازادي د چا دي د اسلام ازادي دي کې د دیموکراسي خپل ازادي دي د دیموکراسي په خپل ازادي کې تر ټولو اولنې ازادي د څه شي ازادي و د دین د انتخاب ازادي خطرناکه بل ازادي به کې څه وه شخصي ازادي چې هر څه کوم د خپل شخص باندې چاره سره غرض نشته څه خورم څه څکم څه کوم د چاره سره غرض به خپل شخص چې هر څه کوم یا د بل چا په شخص باندې دغه په خوخه هر څه کوم د چا غرض را سره نشته متوجه یاست ښه چې مخکې نه په دې باندې صراحت شوی چې دلته به نظام په کوم اساس جوړیږي دیموکراسي په اساس او ورسته به ازادي ذکر شوی نو د ازادي به کومه ازادي دیموکراسي ازادي د دیموکراسي ازادي به او د دیموکراسي په ازادي کې هم موږ تاسو ولیدلې چې الته د ازادي څه معنی الته ازادي د چا له تسلط نه ازادي نه ده بلکې له الٰه نه ازادي له دین نه ازادي له اخلاق نه ازادي له هر قید وبند نه ازادي له ټولنیزو اجتماعي اصول نه ازادي الته تر ټولو لوی حق او تر ټولو لوی دلیل پکې څه شی ده د ما خوخه it is my wish دا دې ما خوښه ده چې چاته وایي دا کار ولې کوي هغه داسې یو دلیل ته چې ترغه پورته دلیل بيخي د نه مني او نه د فرهنګ کې او په قاموس کې شته دا او اټ از مای ویش دا د ما خپل خوخه ده دا د ما خپل خوخه ده بس دینه پورته بل دلیل نشته بل دلیل نشته ده ځکه دوی نور ټول دلیلونه او ټول تسلطونه او ټول قهریه قوې د دوی په خپل ګمان باندې دای کنسل کړی دي هغه ته ځای نه ده پرې کې هغه وحی ده که شریعت ده که اله ده که پیغمبر ده دته ځای نه دی پریخی بیا په اوله ماده کې وایي د افغانستان افغانستان خپلواک واحد او نه بلیدونکي اسلامی جمهوری دولت دی راځي اوس د اسلامی جمهوری په دې باندې خبرو کو دا دوه بیل بیل شیان دي یو لبل سره بیخي یو کیږي نه دوی سره یو کړی دی په زوره اسلام له کوم راغلی ده دی اسمان دی وحی نه راغلی دی الله له طرف راغلی او جمهور چاته ویل کیږي خلق ته اکثریت ته ویل کیږي کم شی چې جمهور جوړ کړی او مصدر یې جمهور وي منبع یې جمهور وي اصل یې جمهور وي د جمهور لخوانه دی هغه صدور شوی دی هغه جوړونه شوی هغه اسلامي کېدای نشي او کوم شی چې له اسلام راغلی دی هغه جمهوری نه دی هغه الهی دی له اسمان راغلی شی د وحی په بنیاد راغلی شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طریق راغلی شی هغه څه شی ده الهی ده په جمهوری نظام کې به سیادت او د حکم مشروعیت او رواوالی دا به له چا نه اخیستلی کېږي له خلکو نه له جمهورو نه نو اسلام بیل دین دی له وحی راغلی لوح محفوظ نه راغلی او جمهوري هغه شي ته ویل کېږي چې جمهور په خپل ایجاد کړی وي نو آیا د اسلام جمهور ایجاد کړی نه اسلام جمهور ایجاد کړی نه چې جمهوریت اسلامي شي ښه چې اسلام جمهور نه دی ایجاد کړی نو بالعکس بدی خو تر شو دا جمهور بیا په څه وخت کې اسلامي کیږي چې خپل ومني کدي الله ومني دا جمهور بیا څه وخت کې اسلامي کیږي څه وخت مسلمانېږي چې دی الله ومني په جمهوریت کې بیا دی الله منل شته دی الله د قانون منل پکې شته هلته به کشته نه بيخي هلته خو سیادت د چا ده حاکمیت د چا ده اراده به د چا نافذي اسیر شخند وهله د په دې الفاظو باندې یو په بل ورته پلي دي بس د سادهګان د موږ د وطن خلک په باندې تیر باسي د عوام خلک جمهوری اسلامی چې یو شی اسلامی شو هغه جمهوری کیږي نه چې یو شی جمهوری شو هغه بیا اسلامی کیږي نه دا دوه بیل لارې بیل دي مصدرونه بیل دي منبع بیل دي د مشروعیت جهتونه بیل بیل دي دا دواړه یو بل سره نه ګډیږي بيخي چې یو شی اسلامي شو هغه کې ا څه دی الله د اراده مطابق روان وي د شریعت مطابق به روان وي په هغه کې به د تا یو زره رائے نه چلیږي پرون څونه ډیر آیاتونه موږ تاسو وویل کنه بلکې دا چې فیصله به د چا په قانون کوي او د چا په خوخه پسې باندې ځي د جمهور جمهور په خوخه پسې باندې ځي ولا تتبع اهواهم د خلکو په اهوا پسې باندې ځي دا هم راځي چاته ده د جمهور ته الله دې جمهور به پکې نه مانی د ما به مانی د دوی څه باندې ځي دوی وای نه جمهوریت نو که یو شی جمهوریت شغه به اسلامي کیږي نه چې یو شی اسلامي شغه جمهوریت کیږي نه دوی دوه متضاد شیان راخیستي دي یو بل سره پیوند کړي دي جمهوریت اسلامي جمهوریت اسلامي کی اسلامي شی جمهوریت کی اسلامي شی خو اسلامي ده دغه جمهوریت کېدل د څه ضرورت ده او کم شي چې د جمهور له خوانه ده دغه نشأت دغه ایجاد دغه صدور دغه شتون د چا لخوا شوی د جمهور لخوا شوی ده دغه تر شا ولاړ څوک دی جمهور دی قوت تر شا د چا ولاړ ده د جمهور ولاړ نو بیا هغه اسلام پر ولې تپی اسلام خو د الله لخوا راغلی اسلام کې خو د جمهور هیڅ کار غرض نشته ده په اسلام کې خو کدا ټول جمهور وایي چې سود حلال او اسلام وایي سود حرام نو د جمهور د اکثریت د وجه نه د سود حلالي نه چې د دنیا ټول انسانان وایي زنا حلاله خو شریعت وایي چې زنا حرامه او یو کس هم د شریعت حکم سره ونه درېږي د دې تایید ونه کوي نو د دې تایید د نشتون لوجه نه دغه دلیل کمزوري کیږي نه او د دې میلیونونو خلکو د شتون د وجه نه د زنا حکم دا حلاليږي زنا حلاليږي نه حلاليږي نو شی جمهوری شی اسلامی کیږي نه اسلامی شی جمهوری کیږي نه اسلام جمهوری کیږي نه جمهوریت اسلامی کیږي نه دا څه دوکه ده چې خلک خلک قرباني تیر باسي په اسلامي نړۍ کې منطقي خبره ده لاجیکل خبره دي کې سلسله لزانه جوړه شوی خبر ما دې چې په دې لفظونو باندې غور وکړو او بیا چې قاموس ته راشي ډکشنری ته د همدغو انګريزانو د همدې امریکایانو د همدې کافرانو قاموسونه ته لاړ شي او الته ته وګوري چې ریپابلیک ریپابلیکن جمهوری دا څه شي ته وایي الته به په خپل د دوی ډکشنری د دوی قاموسونه درته وایي چې د هغه رائے هغه نظر هغه نظام ته وایي چې خپل مشروعیت د جمهور نه ترلاسه کړی خپل مسولیت چا نه ترلاسه کړي د جمهور نه ترلاسه کړي آیا اسلام خپل مسولیت د جمهور نه ترلاسه کړي کله لوح محفوظ نه سم مشروع راغلی دی پوه شئ ښه دغه یو ماده بلم وایو نور بیا بل دسته پرېږدو په دویمه ماده کې بیا بل رشخند وهلی وای د افغانستان دین د اسلام سپېڅلی دین دی خشه د اسلام د افغانستان دین د اسلام سپېڅلی دین دی نو غدي عادي دیموکراسي دي چې راته مخکې شرح کړه ها په مقدمه کې څه راته ویل شي د نظام به د څه په اساس درېږي د دیموکراسي په اساس به درېږي او اراده به د چا نافذ وي د خلکو پر اراده نو نظام د خلکو پر اراده ولاړ وي او په دیموکراسي د دیموکراسي په اساس نظام ولاړ وي نو بیا اسلام ته چیرې ځای کې پرې خو د اسلام دیموکراسي کې خو اسلام شته نه سړی له غوسې نه ورته هلته د دې دیموکراسي راته رامخته کړه او دلته د راته وایي چې د افغانستان دین اسلام دی چې د اسلام سپېڅلی دین دی خو دغه به په مقدمه کې وي هغه شیان به حذف کړي وو یا دا ورسته چې نور کفریات را روان دي چې د ارتداد اجازه ورکړي په اسلام کې د مرتد کېدل اجازه به شته په اسلام کې د کفر او د اسلام د فرق نه کولو اجازه به پکې شته په اسلام کې د کافر سره د دوستۍ اجازه بیا شته نو یا خو به دا وي چې دا ماده به رښتینی وي په دې قانون اساسي کې چې د افغانستان دین اسلام ده دا ورسته چې څونه ماده راغلي دي دا ټوله کنسل ټوله لغوه خچ لغوه دي نه بدلی کلی ولې دي په مقدمه کې د شالت لیکل شي په دیموکراسي ولاړ نظام وي د خلکو په اراده نظام ولاړ وي نو بیا ولې دراوړل چې یو شی لغوه د غواړي نه اسلام خو په ځان کې بل چې نه پریدي کنه اسلام په خپل ځان کې بل چې پریدي دا کامل دین ده که ناقص دین ده اليوم اكملت لكم دينكم دین مې درته پوره کړی ده چې پوره کړی نو بیا د خلکو اراده او د دیموکراسي تحقق یا د دیموکراسي په اساس د نظام درېدل دا نو بیا څه معنی شو یا به دا ماده کې د قانون اساسي رښتینی د نور بیا ټول قانون اساسي او د نور مواد ټول باطل چې باطل دی به دراړول شته خو اصلي خبره دا ده چې معتبر ورته کم مواد دي امغه نور د مازه د میک اپ د پر راوړل په دې باندې د دې قانون اساسي شونډې ورسره کړې دي سترګې په ورتوري کړې دي رنګ په جوړ کړی مزه مسلمانان په باندې تیر باسي کله چې قانون اساسي جوړاوه چې جوړ کړي د دې قانون اساسي د جوړولو هغه د افغاني کمیټې مشر ډاکټر موسی معروفي نومېده هغه د امریکا د یو پوهنتون استاد و امریکایي الاصل افغان دی بیا چې د امریکایانو دا نظام دلته جوړ شو دی بیا راغی بیا د کابل د پوهنتون رئیس شو دی د کابل د پوهنتون د ریاست نه وروسته بیا په هند کې د افغانستان سفیر شو د موسی معروفی نه یو ژورنالیست پښتنه وکړه چې تاسو په قانون اساسي کې په دویمه ماده کې راوړي چې د افغانستان د خلکو دین اسلام دی د دې اسلام معنا څه شی ده یعنی شریعت دلته به شریعت تطبیق کیږي هغه په دې الفاظ باندې جواب ورکړته و ان د دې ماده معنا دا نه ده چې شریعت به تطبیق کیږي بلکې د دې ماده معنا دا ده چې د افغانستان خلک توحید مني تسلیث نه مني درې خدایان نه مني یو خدای مني او شریعت یو ځکه معنا نشي کېدای چې د شریعت په اړه حنفي مذهب یو ډول تعبیر لري شافعي مذهب بل ډول تعبیر لري مالکی مذهب بل ډول تعبیر لري حنبلي مذهب بل ډول تعبیر لري نور مذاهب بل ډول تعبیرونه لري او قانوني مواد وي باید د اختلافي او د متنازع الفاظ او حیثیتونو نه لري وي نو بنا دلته د اسلام معنا چې نه ده شریعت نه ده دا د هغه چا وینا چې د قانون اساسي ولیک معنا ایواز خلک به په الله باندې باور لري اسمان کې به الله مني زموږ سره کار نه سړي الله زموږ کې اجازه نه ورکې دلته به د چا په اراده ولاړ نظامی د خلکو او دیموکراسي په اساس ولاړ نظام وي نو دا ماده د اسلامي نړۍ تقریبا ټولو قوانینو کې اسی او تزیینی زینتی ماده ده زینتی څه حقیقت نه لري ځکه دوی په یو شي کې اسلام نه عملی کوي بیا په هر شي کې د اسلام په خلاف باندې په جګړه کې اخته دي خو په قانون اساسي کې د چاوله د چا دویمه ماده چا دریمه ماده درغلي چې اسلام بلته د دې وطن دین وی او بل خبره ده چې دین داس یو شی دی د دوی په ګمان چې هغه د انسان په وجدان او ضمیر او په دماغ کې ځای لري او قانون هغه شی دی چې هغه پارلمان تصویب کړی وي او پادشاه یا رئیس هغه توشیح کړی وي په افغانستان کې بدلته دین نافذ نه وي چې به نافذ وي قانون به نافذ وي د قانون تعریف وروسته په دې قانون اساسي کې راغلی ده چې قانون هغه مسوبې ته ویل کیږي چې د پارلمان لخوا نه تایید شوی تصویب شوی او د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شوی وي دسخط شوی وي دې ته قانون ویل کیږي اسلام ته دوی قانون نه وایي ځکه چې قانون ورته وي بیا خو به عملي کیږي اسلام ته یوازې دین وایي او په سیکولرزم کې خو دین شته ده خو د ژوند لپاره نه یوازې د تصور لپاره هر څړ په خپل دماغ کې دین ساتل شي خو په حکومت کې نشي راوستلای ځکه د سیکولرزم معنا ده له دین نه د دولت بیلتون له دین نه د دنیا بیلتون یا په ژوند کې د دین نه تطبیق یا د دین په اساس نه ولاړ ژوند دې ته سیکولرزم وایي نو دوی وایي چې د افغانستان دین د اسلام سپېڅلی دین دی د نورو ادیانو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون د حکومت په حدودو کې آزاد دي دلته د نورو ټکی من يخدم مصالح ورشي ان شاء الله چې فرصت په لاس نه ورزي ور نه غي بس نور زیاتی کړي په بارې دوه دي اغه به بیا په اسانه باندې راوتل شي او که څوک ورته وایي چې دا مکوه لکه د کلیسا م جوړوه د رادیو دې بنده کړه د مسلمانان م کافر کوه هغوی په قانون اساسي کې ماته حق راکړی د نورو ادیانو پیروان ولې زه په نورو کې نه راځم